بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى بن اسماعيل دا ها قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل فقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم الزأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده دا واقع تاسو ویلی و ابان ابن سعید ابن العاص رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجد طرف ته لیږلیو د یو دستې مشر کړی او امیر کړی بیا دی راغی رسول الله ته واپس خو په داسې وخت کې راغی چې رسول الله خیبر کې و خیبر علاقه فتح شوې وه خو لا هلته چې الته و نو د رسول الله نه سوال وکړ چې حضرت ما له هم په دې غنیمت کې څه شی را نو ابو هرره سه وته وی نسه مو ورکوه دنه یو لوی ظلم شوی دی ولی یو بدری صحابي حضرت نعمان ابن قوقل په اوهد کې د شهید کړی دی نو دې څنګه غنیمت کې ساخلی هغه واقع ده ان ابان ابن سعید یقینا حضرت ابان ابن سعید اقبل الى النبي صلی الله علیه وسلم اگر هغه پیغمبر علیه السلام ته دا خو لګل یو علاقه ته بیا راغی فسلم علیه نو دی ابان سلام واچو پر رسول الله باندې خیبر تراغی نو سلام په واچو نو د بیا سوال وکړ پرون تاسو ویلو چې حضرت مالم سراکا فقال ابو هريره نو ابو هريره صاحب وی چې حضرت مو ورکوا هاذا مو ورکوا یا رسول الله اے د الله رسولا ولی د نظلم شوی دی هاذا قاتل ابن قوقله دا قاتل له د چا د ابن قوقل دا ماوی یو لو شان ولا صحابي دی بدری همو د د نامه ده نعمان ابن قوقل په اوهد کې دا ابان چې دی د مسلمان لانو او دی پاسه د حضرت نعمان شهید کو نو حضرت دا ابان ابن سعید دل زکه ما ورکوا چې دنه یو لوی هستی د د په لاس باندې قتل شوی ده هاذا قاتل ابن قوقل دا ابان چې دی دا قاتل دی د ابن قوقل ابن قوقل مو پیجن نعمان د د نامه ده انصاری صحابي دی نو چې دی وی نو ابان را پاسې د ابو هريره ته وی کینا مړه توس راځي او دا خبره کې فقال ابانون نو اوی ابان لابی هریره ابی هریره وتسوی وا عجبا لک وا تعجب تعالی تو سرازی زما مخ کی خبره کی وبرون یو وبر دی وبر تاسو ویلو د غره یو زناور دی د دې پیشو نه لږ وړوکی دی دغه نه دی نولې نه دی خو هسې خلک یې معنی نولې کوي دا یو نولې دی او تدعدع راغلی دی تدعدع دی دا بیا دال دی بیا حمزه دا بیا دال دی بیا دال دی تدعدع دا ټکی مو پیژن تدعدع دی راغلی دی نن دی راغلی دی د کم ځای نه راغلی دی من قدوم زئن نه د قدوم زئن نه د غسر د زئن نه تاسو ویلیو د ابو هريره صاحب د قوم نامه د دوس په دوس قبيله کې هلته یو غر دی هغه غر ته زئن ویزان نو او د قدوم معنا کوي سوکه دی راغلی دی دا غسر د ځان غرنه او نن سکی په ما عیب لګی چې تا سړی وجلی دی ینعا علی عیب لګی په ما ینعا علی عیب لګی په ما دی دا خبره کوي خو چالاکی کوي ورنه دا دی چې وی بیا به هر سړی وی په ما باندې عیب لګی د قتل د یو سړی خو څنګه سړی دی الله زما په لاس باندې هغه ته عزت ورکو کما قتل کړی نه وی هغه ته به شهادت ملاو نه وی او چې ما قتل کو نو زما د وجه نه هغه ته دغه ملاو شو شهادت اکرام ینعا علی امرأت امرأن دی عیب لګی په ما باندې د قتلولو د یو کس اکرمه الله چې هغه کس لا الله عزت ورکړي دی بیدی زما پلاس زما پلاس الله غمړکو زه کافرو مغه مسلمانو هغه ته الله شهادت ورکاو شهادت دا ډېر لوی عزت دی واسه دا وې مدی وای کزه وجلې وی په حالت د کفر کې نو الله به د په لاس مال بیزتی را کړې وی نو زید د زید بیزتی نه بچ کړم چې په حالت د کفر کې مړ شوی وی او دل الله زما په لاس عزت ورکو بختولان خیال لري ومنعه او منې کدې سړی لا ايهیننی چې الله زه بی عزته کړی وی بيدیه د ده په لاس اوس که دې مسلمان زه په جنګ کې وژلی وی نو زه خو کافر وم نو زه جهنم ته تلم او چې ما مړ کړ نو شهید شو جنت ته لاړم خیر بیا پرون تاسو ویلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه ته وی ابان تکینه بیا غل سیسه ورنکړه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عروة روايت کوي د حضرت عائشة ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا حضرت فاطمه چې هغه لور و د پیغمبر علی السلام چې کله رسول الله د دنیا نه لاړو ابو بکر صدیق خلیفه شو نو حضرت فاطمه رسول الله ته جواب ولېږه چې حضرت مال د خپل پلار په ځمکه کې میراث راکا زما د پلار چې کوم ځمکه وه هغې کې مال یې سره ارسلت دی جواب ولېږه الى ابي بکر ابو بکر صدیق ته ابو بکر صدیق خلیفه دی تسأله چې دې فاطمې سوال کو ددنه میراثها د میراث داغه من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه چې زما د والد محترم چې کوم ازمکه وا او دی وفات شو هغه ازمکه کې مال دغه راکا میراث را او کم ازمکه مما د هغه ازمکه نه افا الله چې روست و الله علیه په خپل پیغمبر دا ازمکه چرته و دا درې ځای کې و بل مدینه باز ازمکه په مدینه کې و دا د بنو نذیر قبیله نه و د دوی نه چې کوم جایدادونه پاتې شو نو دا خو په صلح پاتې شو دا وفدک او بل فدک د دې خیبر سره دی خو یو علاقه د فدک دغه ځمکه دوه شو وما بقیه او هغه چې کم پاتې وو من خمس خیبره خمس د خیبر د خیبر علاقه پیغمبر علی السلام پنځه ځای کړه سلور مجاهد ته ورکړه او هغه یو خمس پاتې وو اوس دا ګورې د رسول الله ملک نو ښه دا خو یو تاسو ته وایي سرکاري بیت المال مالو خو د بیت المال پیغمبر علی السلام مشرو نو د دې با آمدنی راتله پیغمبر علی السلام به دا مدني راغشته او د مسلمانانو په مصلحت کې او د هغوی په فیدو کې به لګوله دا و د پیغمبر علی السلام نه صرف اختیارمن واکدار پیغمبر علی السلام د دې ځمکو نه به پیغمبر علی السلام د خپل بیبیانو خرچم پوره کوله د د به ملمارن راتلل هغه خرچه بم و د مسلمانانو د پاره اسونه غشتل وسلې غشتل نورې سفیدې به ودا به کول فقال ابو بکر نو ابو بکر وته سوی چې یا محترمه ولتا دا حدیث نه اوریدلې چې رسول الله وای چې پیغمبر د دنیا نه لاړ شي د پیغمبر نه څوک میراث نه اخلي فقال ابو بکر ابو بکر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا د الله رسول ویل دي چې لا نورسو زمونږ نه میراث نشي اغستلی هر پیغمبر چې د دنیا نه لاړ شي او د هغه نه څه پاتې شي هغه وارثان په میراث کې نه علي بلکې هغه د ټول امت صدقه وي ما ترکنا کم مال چې مونږ پرېښي وي نو صدقتون هغه د ټول امت صدقه وي ها دا وته وی ابو بکر چې محترم رسول الله چې پدې کې کم تصرف کو هغه بکم پیغمبر علی السلام به د دې مال نه د خپل کور خرچه پوره کوله زه هم داسې کوم چې د پیغمبر څومره اولاده ده هغول به د هغوی خرچه پوره کوم د هغې نه پس چې کومه زیاته شي به بیا په مسلمانانو باندې لګوم انما یاکل آل محمد یقینا خوراک بکئی اولاد د حضرت محمد کورنۍ د حضرت محمد فی هاذ المال په دې مال کې لکه څنګه چې د پیغمبر علی السلام زمانه کې دغه کورنۍ دغه خرچه په دې مال کې و اوس بمی و انی والله او زه چې په الله قسم لا اغیر شیئا زه بدل نکم یو شی من صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غ صدقه د رسول الله نه عن حالها د خپل حالت نه التي هغه کان علیها چې و دا پاغه فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر اسلام کې د پیغمبر علی السلام زمانه کې چې هغه په خپل په دې ځمکه کې کوم اختیار کو او مقصه بزکم ولا اعملن فيها او زبخا مخا عمل کوم په دې ځمکه کې بما عمل فيه به رسول اسلام پاغه چې کوم عمل کو پاغه باندې رسول الله د دې وجې نه فابا ابو بکر انکار وکړ ابو بکر ان يدفع الى فاطمه چې ابو بکر صدیق د ازمکه ورکی فاطمه ته من هد دین شی انس شي فوجدت فاطمه تو نو غوسه شو فاطمه علی ابی بکر په ابو بکر فی ذالک په دې مسله کې چې وای تاسو د خپل پلار نه میراثونه اخلي او زما پلار چې وفات شونه مال میراث نه راکوي فوجدت نو غصه شو فاطمه او حضرت فاطمه علی ابي بکر په ابو بکر باندې فی ذلک په دې خبره کې او سوال پیدا کیږي طالبان سوال کوي چې ابو بکر صدیق دونه واضح حدیث وته بیان کو چې رسول الله اوه چې کم مال د پیغمبر نه پاتې شي هغه د هغه وارثان نه اخلي د پیغمبر نه خپل وارثان میراث نه اخلي بیا ولې دا غوسه شوه صفا حدیث بیان کو نو علما وایي چې دلته لږ دا مختصر دی حضرت فاطمه دوباره مطالبه وکړه چې خپه میراث کې نه راکې نو دا ځمکه مال راکه چې زه اختیار کوم زما په اختیار کی تی اختیار مکوه نو حضرت ابو بکر ته وی چې زه تعالی درکم نو سبب استا بچی وی چې دا زما د مور جیداد دی ستا د بچو نصیب وی چې هغه زمونږ د پلارانو جیداد دی بیا به دا ستاسو شي نو بیا خو به د خلکو نشي د قوم بني وای نه نو فوجدت فاطمه تو نارضا شو فاطمه علی ابي بکر په ابو بکر فی ذلک په دې مسله کې فهجرته نو بیا وسره تلل راتلل بند کړو حضرت فاطمه خبرې نه وی بندې کړې خو هغه تعلقات وسره بند کړو فلم تکلمه او به وسره خبرې ونکړي حتی تر دې پورې توفیت شغه وفات شو حضرت فاطمه وفات شو حضرت ابوبکر صدیق براته د دې زیته ځکه د رسول الله لور و او د دې بیا ډیر خیال ساته دی له به خرچیم ورکولې خو دا وته دا غزه ته نتله وعاشت بعد النبي صلی الله علیه وسلم او دا ژوندې و پس د پیغمبر علی السلام نه ست د اشهر شپږ میاشتې شپږ میاشتې ژوندې و د رسول الله نه پس بیا دا غینه چې دینو پس دا دغه شو وفات شو ما به د شپې دغه کېخه او داسې شی به را باندې اچی چې زه په کټ کې یم چې زما د بدن سر او ویښ نه معلومیږي داسې پرده کې چې ګورې زما دام پته ونه لګي چې دا څومره غټه ده او څومره اوږده ده او څونه نری ده د شپې به مې خخې زمونږ استاد به وی څه ضرورت دی خبر ورکولو ته هغه په خپل خبرو ځکه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خزه وه اپرون تاسو ویلې وه اسما بنت عمیس چې فاطمه کله بیماره شوه نو ابوبکر صدیق وی چې زما خدمت مکوه او ته به ټول خدمت د دغه کې د فاطمی نو اسما بنت امیس تر د مرګ پورې د حضرت فاطمه خدمت کو نو ټول ارس خبر ابو بکر صدیق ته ورسېده نو جنازې لرا غلی و خو دومره د خبر ورنکه چې راشه دغه خبر شوی مخکې نه وصلى عليها او منځ په هغې باندې وکړو چا په منځ وکړو نو د دې روایت نه معلومیږي چې حضرت علی په وکړو بل روایت نه دا معلومیږي چې دا ابو بکر صدیق کړی دی خیر دا شپږ میاشتې غریبه بیماره وه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د فاطمه په خدمت کې مشغول و د لا تر اوسه پورې د حضرت ابو بکر صدیق بیعت نو کړي داغه بیعت نو کړي خو چې کله حضرت فاطمه خو ژوندې وګنه نو حضرت علی ته به خلکو ډیر قدر به کو ډیر عزت به کو وی دا د فاطمه دغه دی خاوند دی خو چې فاطمه وفات شو بیا په هغه نظر ورته خلکو نه کتل بیا لږ قدر کم شو وجه د هغه دا و چې د بیعت د دغه نو کړی د ابوبکر صدیق او خلکو به دا بده ګڼله چې دی ولې نه کوي علي به وی چې زه په دغه کې ما دلته زما کور والا دي بیمار دي زه د هغې خدمت کوم وکان لعلی او د حضرت علی د پاره من الناس د خلقنا وجه توجه حیات فاطمه په زمانه د جون د فاطمه کې چې فاطمه جون دی و د خلکو حضرت علی ته توجه و ډیر قدر به کو فلما توفیت کله چې هغه وفات شو نو استنکر علی ناشنا اومندل علی وجوه الناس مخونه د خلکو بیا به خلکو په هغه کوله او ټنډه باندې د علي سره نه میلاوېدل چې څنګه به مخکې میلاوېدل فالتمسا مصالحت ابي بکر فالتمسا نو حضرت علي مطالبه وکړه مصالحت ابي بکر د صلح د ابو بکر ومبايعته او د بیعت داغه ورته وی حضرت علي ابو بکر صدیق ته جواب لیږي چې حضرت تر اوسه پورې زه د فاطمه په خدمت کې وم ستا بیعت مې نشو کولی اوس زه ستا بیعت کوم ولم یکن یبایع تلک الاشهر او د بیعت نو کړي د حضرت ابو بکر صدیق په دغه شپږو میاشتو کې فارسل الی ابي بکر نو د سړی ولېږه ابو بکر صدیق ته ان اتنا چې ته مونږ ته راشه ابو بکر صدیق ته علی صاحب جواب ولېږه چې ته زمونږ ځای ته راشه راشه خو ځان سره بل څوک مه راوله ولا یاتنا احد او را دي نشي مونږ ته هیڅ یو کس ما اکستانه تا سره دی بل کس را نشي ځکه چې دی د عمر نه یریده عمر لږ سختو عمر به وي ښه ټولو بیعت کړی دی او تا شپږ میاشتې بیعت ونه کړو د به وی زما کور والا بیمار دی نو چې کور والا دی بیمار دی نو بیمار به یې کنه تا بیعت نشو کولی نو دی وته وی ځان سره څوک مراوله ولی کراهیت کراهیت اند وجه د بد غنلو لیحذر عمر او چې حاضر شي عمر د دانه خو غول چې حضرت عمر حاضر شي خیر ابو بکر صدیق عمر سره مشوره کوي چې دقه سي علي جواب را لېګلې دي او زه ورزم نو فقال عمر عمر ورته وی لا نه حضرت دا ستا کم دغه دی بیزتی ده چې ته خلیفه زی او حضرت علی ځای ته ورځي هغه د تعالی راشي کنه ځکه ته خلیفہ او بیا د ته وی یوازې راشنو یوازې خو لاس تا دغه د بیزتی ده والله قسم په الله لا تدخل عليه تب داخل نشد عليهم په دوی باندې وحده کا یوازې یوازې باندې زی فقال ابو بکر ابو بکر وی دا زما بیزتی نه ده چې زه د علي صاحب ځای ته ورشم د رسول الله کورنۍ ته ورشم دا زما عزت دی فقال ابو بکر ابو بکر وی وما عسیتم ان یفعلوا بی وما عسیتم قریب نه ده چې تاسو ان یفعلوه تاسو کې دا کار بی پما تاسو خو وایې چې مو ورځه یوازې نه دا نشي کېدی ورځم ورله والله والله قسم په الله لآتینهم زب خامخا ورزم دوی ته ابو بکر صدیق یوازې لاړ او حضرت علی زی ته ورغی فدخل علیهم ابو بکر نو ورننه وت هغوی ته ابو بکر چې ابو بکر ورننه وت نو حضرت علی بیان کوي فتشهد علیون نو کلمه شهادت وی علی اول چې بیان کوي نو کلمه شهادت وی او فقال وی وی علی وی انا قد عرفناک یقین انا قد عرفنا ابو بکر ته وی یقینا منګه پیژندلې دي فضلک فضل ستا ابو بکر تعالی چې الله کوم فضیلت درکړی دی هغه فضیلت مونږ پیژندل دی وما اعطاک الله او هغه قدر چې الله تا ته کم درکړی دی امنګ پیژنو واقع په صحابه او کې الله لوی فضیلت درکړی دی الله ډیر لوی قدر درکړی دی ولم ننفس عليك او منګه حسد نکو پتا باندې خیرن د خیر ساقه الله الیک چې الله روسته د خیر تا ته دلته مراد د خیر نسه د خلافت دا کم خلافت چې الله تا ته درکړی دی په دې باندې مون حسد نکو چې تا ته ملو شو مونږ ته ملو نشو ولم ننفس او منګه حسد نکو علیک پتا باندې خیرن دغه خیر ساقه الله چې هغه خیر راوستې دی الله الیک تا ته صرف یو ګیلم ده هغه یو ګیله کو خلک دوستانو کې چې دي نو یو بل ته ګیلې کوي هغه دا ده چې په خلافت کې تاسو ما سره مشوره ونه کړه زه خو هم د رسول الله د کورنۍ یم په کارو چې ما سره هم دغه کړې وي مشوره ولکنک استبددت لیکن تا ځان مستقل کو علینا په منګه بالامر په کار د خلافت تا ځان مستقل کو ما سره د مشوره و نکړه زمونږ سره او زمونږ دا خیال چې مونږ خو د پیغمبر د کورنۍ خلک یو مونږ سره مشوره کې نور حقدار هم ته رسول الله چې دی نو ته حقدار ګرځولې صرف دا ګیلم د چې مشوره ونه شوه وکنا نرا او منګه دا لیدو وکنا نرا لقرابتنا او منګه لیدو د وجه د قرابت زمون من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام سره چې چون کې موږ د پیغمبر علی السلام سره رشتہ او خپل ولی و نو موږ لیدو نصیبا یو برخه چې د قسم موږ سره یو مشوره شوی وي لیکن دلته ابو بکر صدیق او نور صحابه مجبور وو موقع د دې نه و چې مشوره شوي وي ځکه تاسو ویلو کنه انصار دی چې دی هغه دغه نو سقیفه بنی ساعده په بنی ساعده قبیله کې چې هغه کم سفر دی هغه سفر کې دوی را جمع شوي وو انصار او دوی دا وی چې خلیفه به زمونږ نه وي ځکه مونږ د وطن خلک یو بیا وی کدا نه وي نو یو خلیفه به د انصارو نه یو یو خلیفه به د ماجرو نه دا نه لکه په یو وطن کې دوه بچیان چرته دغه کیږي نو هلته بیا خبره وشوه بیا حدیثونه صحابه و بیان کړو چې پیغمبر علی السلام به وی چې خلیفه به د قریشو نه نو دلته مشوره زکه ونه شو چې دلته حالات داسې وو نو بیا فورا چې دی صحابه رالل او د ابو بکر صدیق دغه وکړو دا بیعت وکړو نو دا موقع ونه خیر چې دا خبره وکړي حضرت علی حتی فازت عینا ابي بکر تر دې پورې چې اوخ کې وبیولې دواړو سترګو د ابو بکر صدیق فلما تکلم ابو بکر اول علی خبره وکړه نو بیا ابو بکر خبره کوي فلما تکلم ابو بکر کله چې خبره شروع کړه ابو بکر نو قال غسوي والذي نفسي بيده زما د قسم پاغه الله چې زما دا نفس بلاسته قدرت داغه کړي ما ته د رسول الله رشتہ داران د خپل رشتہ دارانو نگران دي د رسول الله چې کم قرابت او رشتہ داران دي ما ته د خپل رشتہ دارانو نه غګران دي زه به د خپل رشتہ دارو نه خیال نه ساتم لکه څونه چې د رسول الله د رشتہ دارانو زه ذات خیال ساتم لقرابت رسول الله اسلام خامخه هغه قرابت او خپل ولی د رسول الله احب الی هغه ډیر خوخ دی ماته ان اصل چې هغه زه وپالم من قرابتی د خپل رشتہ داري او د خپل خپلولۍ نه و اما الذي و بیا وی حضرت علی چې تاسو نه دغه وی ابو بکر صدیق چې علی زما او تاسو په منځ کې چې دا کم اختلاف راغلی دی د زړه خفګان راغلی دی چیرې تاسو وایې دا ځمکې مونږ ته حواله که نو دا ځکه زه تاسو ته نشم حواله کولی چې زه په دې کې په طریقه د رسول الله روان یم و اما الذي شجر بيني وبينكم او هر چې هغه خبره ده چې د زړه خفګان راغلی دی په منځ زما او په منځ تاسو کې من هذه الاموال په دې مالونو کې چې تاسو وایې دا مونږ ته حواله که زه د تویم چې نه دی کې بس هغه طریقه کوم چې کوم رسول الله کړی دی نو دوستانو فإني لم آلو ما کمی نه دی کړی فیها پدې کې من الخير د خیر نه زه چې څنګه به رسول الله پدې کې کم تصرف کو هغه زکم ولم اترک امرا او ما ندی پرې خپدې کې یو کار رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنعه چې ما به لید رسول الله چې هغه به کو فیها په دې کې الا صنعته مګر ما هغه کار کړی دی کم کار چې رسول الله به کو هغه زم کوم فقال علی علی ورته وی خه حضرت بیګی له بخیر سره زستا دغه کومه بیعت به د سره کومه د ټولو خلکو په مخ کې فقال علی لابي بکر نو اوی حضرت علی ابو بکر صدیق ته چې موعدک وخت د وعده ستا د بیعت موعدک وخت د وعده ستا د بیعت العشیه هغه به بیګی وی موږ د عشیه معنی بیګی کوو خو اصل کې عشیه دغه ته وی بعد زوال دا زوال چې وشي که نه نو د زوال نه پس دی نه تر د ماښامه پورې دی ته عشیه وی موعدو که وخت د وعدې د بیعت ستا العشیه هغه به بیګی لیل البیعت د بیعت دپاره فلما صلى ابو بکر چې کله منځو کا ابو بکر صحابه خبر شو چې اوس به علی راضی او بیعت بکای نو چې کله ابو بکر صدیق منځو د ماسپخینو کو نو رقی علی المنبر د پیغمبر علی السلام منبر باندې وخت او فتشهد کلمه شهادت وی وذکر شان علی او ذکر ک شان د علی د حضرت علی هغه عظمت بیان ک وتخلفه او رستو کېدل د عن البيعت د بیعت نه دی بیان وکړ چې دا شپږ میاشتې علي بیعت نه ولې رستو وجه دا ده چې دغه محترمه کور والا د رسول الله لور هغه بیمار او د هغې په خدمت کې و و عذره او د ذکر که عذر داغه بالذي په هغه اعتذر الیه چې علي صاحب کوم عذر دته کړو چېره دی دا وای چې تاسو ما سره مشوره و نکړه او ثم استغفر او بیا استغفار وی ثم دا چې وشوه نو بیا حضرت علی را پاسید ثم استغفر وتشهد او بیا استغفار وی او کلمه شهادت وی علی علی علي بیا راپاڅید په منبر باندې ودرید کلمه شهادت یې ووی او فعظم حق ابي بکر او لوی بیان که حق د ابو بکر چې د ابو بکر صدیق په مونږ باندې کم حق دی اډیر لوی دی وحدث او دا بیان یو کو چې دا ما تر اوسه پورې چې بیعت نکاو نو لم يحمله على الذي صنعه چې نور اوچت کړي دله په هغه کار چې دا د بکاو ځان خي دا ما چې اوسه پورې څه کول او ما بیعت نه کو نو مال نور اوچت کړي نفاستون بغض او حسد علی ابي بکر په ابي بکر دا نه چې زما ابو بکر سره حسدو ولا انکار او نه زما سه انکارو للذي فضله الله دا هغه چې الله فضیلت ورکړو د تبیه پاغه منم چې د ابو بکر صدیق ډېر لوی فضیلت دی صرف زمونږ بس دا دغه وا چې یو زما کور والا بیمارو بل مې دا شکایت وو چې ما سره مشوره ونه شوه نو دام خبره صحیح ځکه نه ده چې د کم صحابه سره مشوره شوې وه خو بس اعلان وشو هلته کې حالات ډېر خراب وو اعلان وشو چې بیعت او د بیعت سره به دغه شروع شو هر سړي ته یو چا سره مشوره نه وه شوې ولکننا کنا نورا لنا یا دا چې نرا منګه چې دی لیدو د ځان د پاره فی هاذ الامر په دې امر د خلافت کې نصیبا حصہ چې زمونږ سره مشوره شوې وي او واستبد علینا او دې مستقل شو په مونږ باندې مونږ سره مشوره ونه کړه فوجدنا نو مونږ غوسه شو فی انفسنا په خپل زړونو کې او اوس چې دینو بالکل زه بیعت کوم فسر بذالک نو خوشاله کړی شو په دې باندې چې دا حضرت علی راغی او د حضرت معاویه د حضرت ابوبکر صدیق بیعت وکړ نو په دې باندې خوشاله شو مسلمانان ما به تر اوسه پورې د علی صاحب خو به خلکو خیال ساته چې فاطمه ژوندې وه چې فاطمه مړ شو بیا به خلکو حضرت علی ته په ترشه ټنډه کتل خو چې دا بیا بیعت وکړ نو بیعت سره بیا مسلمانان د دنه خوشاله شو وقالو دیوې چې اصبتا سی کار دی وک وکان المسلمون الی علی او بیا و مسلمانان حضرت علی ته قریبا نږدې حين راجع الامر بالمعروف هغه وخت کې چې د رجوع کړه هغه کار ته چې کم د نیکه کارو هغه کار د نیکه سو د بیعت چې بیعت یې وکړه بیا مسلمانان د تر نږدې شو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمار عن اکرمت عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت حضرت عائشة وی حضرت عائشة وی چې زمونږ بلکې د مدینه د ټولو خلکو ډیر زیات حالات کمزوري وو د خوراک حالات ډیر کمزوري لوګي او تند او سختي قالت حضرت عائشه وی لما فتحت خیبر کله چې فتح شو خیبر د خیبر علاقه فتح شو نو دا په منونو منونو ټنونو ټنونو دا کجوره راوچلې دي راوچلې دي مدینه ته نو قلنا منګه اووی چې الان نشبع اوس به منګه ماړو شو من التمره د کجورونه اوس به خیر سره په کجورو باندې منګه سيو ماړیو ځکه چې د خیبر کجورې زیاتې وي خلک وي اوسم په خیبر کې بیا اندازې باغونه دي حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عبد الله بن عمر وي ما شبعنا منګ نو ماړو په کجورو باندې ما شبعنا نو ماړه منګه په خجورو حتی فتحنا خیبره تر دې پورې چې منګه فتح که خیبر او چې د خیبر علاقه فتح شوه بس بیا پراخی را لله دا شو بل سرنامک دی خیبر چې فتح شو رسول الله اراده وکړه چې خیبر یهود د دې علاقې نه شړو چې دا علاقه خالی شي يهود رالل پیغمبر علی السلام ته وی چې حضرت مونږه مشړه دا زمکه او باغونه تاسو نشه ساتلی زمکه ستاسو شوی باغونه ستاسو شو ارس ستاسو شو مونږ لکه د زمیدارو په تور باندې دلته دغه کې پرې دی باغونو خدمت به منګه کو د ځمکه کرل به منګه کو پسونه به من کرو چې پسرو شي حاصلات نیم بستاسو وی او نیم بزمای پیغمبر علی السلام ورته وی چې کمه پوری د الله خوخی نو تاسو یې او بیا چې د الله خوخه وا بیا به د دې ځای نه جلا وطن کیږي نو بابو استعمال النبي صلی الله علیه وسلم دا باب دی د عامل مقرر کولو د حاکم مقرر کولو د پیغمبر علی السلام استعمال یو معنی دا عامل مقرر کول حاکم مقرر کول باب استعمال النبي صلی الله علیه وسلم دا باب دی د عامل مقرر کولو د پیغمبر علی السلام علی اهل خیبر په اهل خیبر باندې د خیبر په خلکو رسول الله یو سړی مقرر کو چې کله دا قجوري وشي پسلونه پسلونه وشي باغونه وشي نو دا سړی برازي او دا به د دوی سره تقسیموي هغه بیان دی حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره سعید ابن مسیب پاسی د دوه استادانو نه حدیث بیانې یو د ابو سعید خدری نه او دویم د ابو هریره نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا پیغمبر علیه السلام استعمل هغه عامل مقرر کو رجلا یو سړی علا خیبره په خیبره لاندې لیکي د د نامه د سواد ابن غزیه دا د خزرج قبیله سړی و دی مقرر کو نو چې مقرر کو نو دی به ورغی کجورې به وشو کولې یهودو نو دغه به ورته وي دی مشر چې دا دوه ځایه کې نو دوه ځایه به کړی یو طرف ته به یو ټوب شو بل طرف ته به بل ټوب شو په ډیر عزت او په ډیر سړیتوب طریقه بیا به وته وې خوخ کې کم ټوپ اخلي اول به وته وې کجوري دوه ځایه کې او بیا به وته وې چې دا کم ټوپ ستاسو خوخ یې غواله او دا بل منګ ته پرې دی وی ده به دومره عدل او انصاف کو چې يهودو په خپل وی چې وای نن د پیغمبر په صحابهو کې دسه عدل والا هم شته چې الله د دوی د وجې نه دنیا باقی پرې ده نو دا ما وی د حضرت سواد ډیر زیات عدل پسند سړی او بیا اندازې عدل بد کو دا وی سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عامل مقرر کو یو سړی علا خیبر په خیبر چې په خیبر مقرر کو فجاءه بتمرن فجاءه یو رس چې ګورو دغه عامل نه دی دغه مشر د رسول الله ته بهترین قجورې راوړي بیت المال ته فجاءه نو دی عامل راوړي پیغمبر علی السلام ته بتبر نجیب قجور بهتره نجیب خپل معنا دا چان شوی چې دا چانې کې بهتر قجوري خيسته قجوري ورته راوړي چې حیز حضرت دا د خیبر د علاقې کجوري دي بیت المال ته راوړي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوی د خیبر ټول خجوري داسې دي کلو تمر خیبر اره کجوري د خیبر هاکه زاد سي دي دا د خیبر ټولي کجوري داسې بهتري دي فقال هغه وی نه صاحب لا دسی ندی والله یا رسول الله په خدای قسم اې د الله پیغمبره وای چې خد خیبر ټولی کجوري داسې ندی نو دالې د کم زینه پیدا کړي وای دا خو مونږ چل کوو موږ داسې چلو کو چې دا عامې کجورې راوالو دا دوه پیمانې ورکو دوه دړې او دا ښه کجورې په یو دړې والو کله نا کله درې دړې ورکو دا عامې کجورې او دا ښه په دوه دړې والو یا خدایم په خیر کې دا خو سود دی ځکه چې جنس چې په جنس بدلې نو خو خراب پکې نشته دی زیاتې او کمې دی کې جایز نه دی اوس غنم په غنمو بدلې جنس یو دی دا پکې نشته چې دا ښه غنم دی دا کم دی او دا دغه چې دی دغه خراب دی دا بلک ډیری رسول الله وی ردی او خی دا یو شی دی ماوی جنس په جنس بدلی نو په دې کې به څه وي زیاتې کمې پکې به نه کې سود دی کې سود راځي ته اوس ښه کجورې ورکې یو دړی او الې پې عامې کجورې دوه دړی نو دا خو عین سود دی خا فقال نو دې سړی وی چې لا د خیبر کجوري داسې نه دی ټوله والله په خدای قسم یا رسول الله انا لناخذ الصا من اخلو یو پیمانه من هاذا د دې بهترو قجورو بصاعین په دوو پیمانو عام ولا غ کمزور ولا دو پیمانه ورکو دا پی یو والو وصائن او دا غرنګ دو پیمانه منګه اخلو د دې خک جورو بسلاسته پاغه دریو عامو کجورو باندې فقال رسول الله وی لا تفعل دا سه مکوي دا سه کوي دا خو ما وی بعینه سود دی اسی اکابرم وی حدیثونم دا معلومیږي وی دا خپل کاروبار چې کوي دا راواله شیشه ته جوړه کې کله نا کله ګوري سړی په ځان خبر نی او سود کوي ځان باندې خبرم نیو سود کوي د دې وجه نه معاملې ته ډیر قتل پکار دی ډیر ستاسو د دې وطن یو عالم دی ډیر نیک سړی دی موږ سره پاس شاګرد مو نو هغه سخت کالج لتلی و نو هغه کیسه کوله چې پیښور کې ساجیان سړی اجیان بوزي خو دا غټ غټ خلک بوزي او ډېرې پیسې علي وایي سا کال یې زم بوتلی وم خو ما سره ګزاره کړې وه وایي چې بوتلو حرم ته راغلي ما مونځ کو دغه چې دا چا موږ بوتلی وه هغه حاجي صاحب هغه خلک مجنون لم بوزي او ډېر امداد کوي وی لګیا دی خبرې کوي بل سره لګیا دی ما مونږ کو چې زمونږ علاقه کې ګجر دی او هغه ګجر لمې 15 لک روپۍ ورکړي دي قرض او ما د هغه ګوجر یو کیلو شوده د میخې راکوي په دوه سوه نورو له په دوه سوه څلوېښت ورکوي او ما له په دوه سوه راکوي او بل دا دی چې سوچه راکوي وی ما موس کو چې سلام مې وګرځو وی ما وته وی چې اجي صاحب دا خبره ته بیا وکړه نغه بیا وکړه نو ما وته وی چې دا کمه جونه ته کې او دا څه سکه دا د ټول ابس شو الته کې سود دغه ګجر بل لا کیلو چې دی شوده د میخه په یو سلسلويخ ور کوي په 200 سلويخ او تاله په دغه در کوي په 200 در کوي نو دا خو سود شو ځکه په مسلم سوی ار کارس چې هغه ځان ته تاله ګټه وروړي نو دغه دی سود دی وی هغه توبه وسته توبه چې مولانا صاحب زه خود دې نه خبر نوم نو ما وته وی په اسلامی وطن کې اوسېدل دا دا نا خبرتیا سو زر نه دی ولی خبر نه و دې څه کس چللی ځان پویوا کنه ما وی کله نه کله یو سړی سود به کوي او د ځانه دغه بني خبر بني دا ځنې خلک چې هله پیسې ورکي پیسې هلکه دا دونه پیسې واله خو ورې غنم دی چې وشو بل چاله به نه ورکې ماله به راکې هلکه دا کم ځای نه بل چاله به نه ورکې ماله به راکې باغ والا ته وې خټکو والا ته وې دا دونه پیسې واله قرض خو خټکی به بل چاله نه وړې ماله به راوړې دا د ګوړې منډې والا نه دي د منډو والا دوی د زمیدارو له پیسې ورکوي قرض خو دا شرط چې ګوړه به بل ځای ته بیا نه وړې مال به دغه کې راوړې زما منډې ته دا ټول دغه دی سود دی نو اسې دا دغه دی پیغمبر اسلام ورته وایي خدای هم په خیر کې دا څه کوي چې یو یو دړې خکه جوري ورکوي په دوو دړو کمزوري کجورو باندې نو وی حضرت طریقې څه ده وی داس چلو کې دا بیکاره کجوري خرڅې کوي په پیسو او هغه پیسې راواله په هغې باندې بیا د دغه اخلي دا ښه کجوري پیالې نو هغه بېله معامله شو دا بېله معامله شوه فقال پیغمبر علیه السلام دی سړی ته وی چې لا تفعل د سمکوا بی الجمع خرس کدا کمزوري کجوري جمع دی ته وی چې دا غړي وړي کجوري چان شوی ني بی الجمع خرس کدا کمزوري کجوري به دراهمه په روپو دا په روپو خرڅ کا بیا په دې روپو باندې هغه ښه کجوري واله ثم ابتع بیا تواله بالدراهم په دغه روپو باندې جنیبا هغه بهترې کجوري وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دلته هم دا دی پیغمبر علیه السلام ولیږه اخا بني عدي هغه رور د بني عدي قوم تاسو ویلی دي که نه د قوم سړي ته خلک څه وایي د قوم رور من الانصار چې دا د انصارو نه الی خیبر خیبر ته او فامر دی امیر وګرځو علیها په خیبر همدغه دغه د سواد نه دی دغه نامه ده وعن عبد المجيد عن ابي صالح السمان عن ابي هريره وابي سعيد مثله بابو زي بسته